لیوسف خامخا یوسف علیہ السلام واخوه ورور دغه احب الى ابینا ډیر محبوب دی بابا جی زمونږ ته مننا زمونږنا ونحن عصبه حالان کې موږ یو مضبوط ډلو ټول کار په موږ سنبال لې او موږ سره ساتي ان بانا یقینا دا بابا جی زمونږ آل فی دلال مبین خامخا دې په ساده ګي ښکارا کې سرګند سادګۍ کې پروت دی زرارت په خپل معنا نه و ورنه ک نبی ته ویل فی دلال مبین خدا به کافر او په دې اتفاق چې یوسف علی السلام رونا کافر نو ان بانا یقینا بابا جی زمونږه لفی دلال مبین خامخاله په خطا سرګند کې په سادګۍ ښکارا کې ارسله ویلی دمانا زمون سر غدن سبالا یرتع دیو فراخ طریقی سر لگی میوی اخری ویلعب لوبی بوکی و انا له لحافظون او یقینا موږ د دې لپاره خامخا حفاظت کوونکي یو قالو نوی دی دورم دی یوسف علیہ السلام خپل والد تاوی لینا کله حضیبو کچرو خورو دلر شرمخ ونحن عصبتن او منگا یو مضبوط ڈلیو انا اذن لخاسرون بیشک من پدا وقت خام خارتاوانیانو نبیو من دی لسرو یو او یو یوسف دمون شرمخ رولا خورو دلر تاوان خبرر فصبر جمیل صبر خیست ډیر خوی فصبر جمیل صبر خیست ډیر خوی او صبر جمیل سلوی وی چی پای کی مخلوق لشکایت نی فصبر جمیل صبر خیست ډیر بہتر دی والله المستعان دا الله نه مدد وختل شوی دی علامات سفون پا اغا سبانی چی تاسو بیانوئی تا تاو چی سجوڑ کری زد اللہ نمدد غارم بلچان مدد نغارم قال نو ویلو ده یا بشرا هذا غلام ویلو ده چاته ویلو مرګرو له ویلو یا بشرا یا بشرا ازما مرګرو زیر واخلی هذا غلام دا خو هلک دی واسروه پټکړو دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لرا بدعا د پارا د تجارت واسروه واسروا او پټو ساتلو د یوسف علی السلام نه بدوا د تجارت په خیال باندې والله علیم بما يعملون او الله رب العزت په هو پاغ سبانه چې د عمل کوونکی یا علماء دام لیکلي چې کله دی قافلی والو دې دې تین روي سو یوسف علی السلام روه ګرځیدل ای دا خو زمو غلام دې مونږ را تختیدل واسروه بدعا پته ساتل دلر د پاره د تجارت دې نو چې دا زمون ضرور نه بلکې غلام مده او خرڅ کو والله علیم بما يعملون ولنعلمه او دې لپاره چې تعلیم ورکوم مدد من تعویل الاحاديث د حقیقت د خبرنا والله غالب على امره الله زور اور دې پکارو مخفل باندې والله غالب على امره الله زور اور دې پکارو مخفل باندې د امره دار ضمیر الله تراجه نو دا الله کار غالب شروع نه خبر شو دارنګ رونه ویلو چې موږ د پلار سره دوکه وکړو نو دوکه او نکړو شو الله غالب شو دروغ سرګن شو دارنګ عزیز مصر یې دیو په بچی سره ونیسو لیکن الله په خپل کار کې غالب مسله سبل طرف للا لکه رستور روان ولا امام قرطبي وی دا داسې محلو چې هغه کې و دروازې وي واړه دروازې بندې کړي وغلقت الابواب او بندې کړي وي ټول دروازې وقالت ویلی دی بی بی دازی دی مصر حیت لک حیت اسم فعل په معنا د تعالی او د اسرع تا توا امراشا تلوارو کما طرفتا قال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو معاذ الله یادانه زموږ استاد شریعت نه مخ کې بادشاہ تا دارنګ مالک ته به رب وي وی انه بشک دا خاون ستا ربي دا خو مالک زمانه او زما تربیت کوي مالک د بچو پشان پکور کلو یي احسن مسوایا خیست کړه دې زید پات کې دو زما نو زد نعمت ناشکری نکو او اراده بل لرلې دی یوسف علی السلام دا غي لولا ارا برهان ربه کچره نه ویلې دلې دلائل خپل رب د طرفنا هغه دلیل کې نه ویلې دلې په قباحت د بدکارۍ باندې وهم بها او اراده وکړې هغه بها د دې لولا ارا برهان ربه کچره نه ویلې دلې دلیل د طرف د خپل ربنا کذالک الله ادارنګ موږ د یوسف علی السلام مضبوط کړو لنصرف عنه السوء چې واړو مونږ د دنا سوا غبط کار خیانت والفحشاء او بهایي انه یقینا د یوسف علی السلام من عبادنا المخلصین او د بندگانو زمونږ د خالص کړو شونا واستبق الباب او دواړو منډې کړې دروازې ته واستبق الباب دواړو منډې کې دروازې ته الته ویلو ټول دروازې بندې کېدل ته دروازې ذکر وکړو نو تفسیر روح المعانی لیکل دا داسې محلو چې غنې دروازې وي لکه د جمعات کې ځان باندې نو دا ټول ورونه به باندې او چې کله تیوزي خو بس یو کړکې کافی دی واستبق الباب او دوالو منډي کې دروازې تا یا واستبق الباب ځان روان نکولو دیوبل نه دروازې تا وقدت قمیصه او شلو له وغي قمیص د یوسف علی السلام من دبر النشاد طرفنا والف یا سیدها او مندلو د دواړو سیدها خاوند دغه خزی لدل باب د دروازې سره قالت ویلو دې زنانا ما جزاء نشته د سزا قالت دې زنانا ویلو ما جزاء نشته د سزا من دا غچا اراد به اهل کسو ان چې غواړي ستاد کورواله سره بدکاری الا ان یسجن مگر دا چې جیل دی واچول شي او عذاب نلیم عذاب درناک قال ویل یوسف علیہ السلام هی راودتنی دې زمانہ مطالبه کړی دا نفسي زمانہ نفس بارکی وشهد شاهد من اهلها دې کې علماء خلاف چې دا گواه وړو کې او کلو نو مفسرین هم دو طرف لري زموږ استادانو بدا خو خول چې دې کې دا غوا بالغ سره نو بیا به شهدا په معنا د حکم شي وشهد شاهد فیصله کړو او فیصله کوونکی من اهل هاد تبرداري دې خزینا کچره بالغ ته مراد شي نو شهدا او په معنا د حکم حاکم شي او باز علماء وایي چې دا معشوم نو بیا به شهادت په خپل معنا شي ستاسو مکر او فریب ډیر لوی دی په مقابله د مکر او فریب د سړو کې یوسف او یوسف علی السلام اعرضن هاذا د دې خبرې نه مخواړه ودا چاله وایا ما او خزل وی واستغفری لذنبک بخنه دی غواړه د خپل ګناه لپاره اگر چې دا کافرانو خو کافر الله منی او بخنه تی د خپل خیال مطابق غواړي واستغفری لذنبک بخنو غواړه خپل ګناه د پاره انک کنت من الخاطئین یقینا وی ته د خطا کارونه وقال نسوه ویلو زنانو فی المدینه فخار د مصر کې امرات العزیز بی بی د بادشاہ تراوی د فتاها مطالبه کړی د خپل خادم نام عن نفسه په بار د نفس داغه کې قد شغفها حبا دا معنی وا قد شغفها حبا بیشکا سیرل د محبت د یوسف علی السلام ما پرده د زړه دی اعظم استادان محاورې سره معنی به کولای وي قد شغفها حبا یقینا من داغ یقینا من داغ راچا پیر شوی د زړه د دینا بالکل راچا پیر شوی اصل کې شغاف وای د زلاغ پردې ته یعنی خرق حبه شغاف قلبها حتا وصل الى الفؤاد سیرل دې محبت دا هغه پرده د زړه دې ان لنرا فی ضلال مبین یقینا خامخ من ګورو دا بی بی دا دی مصر فی ضلال مبین فخطا اخکار کی دا خو بشر نه دی ان هاذا الا ملک کریم نه دی دا مگر فرشته د عزت مندا دمر حسین خو بشر نشی کیږي قالت ویلیو دی بی بی رازی مصر فذالکن الذین دار غکس لمتننی فی چې تاسو ملامتیا وای په ما باندې په بار داغ کی ولقد راوت عن نفسه بیشک ما مطالبه لرلی ولدن په بار د نفس کې فاستعصم پس د ځان ساتل او زمانہ ځان ډیر ځان ساتل ولا ان لم يفعل کچرونو کو د ما امره چې ما ورته داغه حکم کړی دی لا یسجنن نو ضرور جیل ته بدن کړی شي دی ولا یکون من الصاغرین او خامخاشی بده د بیزتنا یوسف علی السلام په شو چې بغیر د جیل نه او د دې ماحول بدلون نبل کار نکي قال ویل یوسف علیہ السلام ربی السجن احب الیا اے زما رب جیل ډیر خوخ دے ماتا مما داسنا یدعوننی لے چې دای ما بلی داغه طرف تا و الا تصرف عني او کچره تو وانړې زمانہ کې دهن دا مکر او فریب دوی اسبو الیهن نظم میلان کم دوی تا واکم من الجاهلین او شمبد ناپوه خلقنا من بعد ما پس د هغه نه راو الایات من بعد ما راو الایات رستو د لیدو د هغه دلیلونو د پاک دام نه داغنا من بعد ما پس داغ نار او الایات چې دای لیدلی وغه دلایل د پاک دام نه د حضرت یوسف علی السلام نو دا خبره ول سرګند شو په تعبیر د دغه خوب تاسو باندې قبل یات یکما مخکې دراتلو د دې تواب نه تاسو دواړو ته ذالکما دا تاسو د دواړو د دې خوبونو دا تعبیر مما دا سن دې علمنی ربي چې ما ته علم را کړې ده رب زما انی ترکت ما پریخره ملت قوم دین دی او داس قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان راړي په والد الله وهم بالآخرت هم کافرون او دوی د آخرت نه هم دوی دین کار کوونکی وتبات ملت ابائی او روان شوم زه د دین دا غپلار نیک پس چې ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام نه ما کان لنا ندی درس مونږ د پاره مشرک بالله من شین دا چې شریک مونږ د الله سره یو شی دا شی او نا ذالک دا توحید من فضل الله علينا د فضل د الله نه په موږ باندې وعلى الناس او په خلق یعنی په مؤمنانو باندې ولکن اکثر الناس لا يشكرون لیکن ډېر د خلکو نه شکر نه ادا کوي الله د نعمت صاحب السجن اے زما د جیل مرګرو اربابن یا صاحب سجن ازما د جیل مرګرو اما احدکما هر یو پتا سکیره فیسقی ربه نو دې بس کای په خپل مالک باندې خمرا شراب بیا و په خپل زړه نو کړو لې وام ملا خر ورچ دا بل له فیسلب نو دی په سولې کړې شي پانسی وکړې شي فتا کل تویرو نخری بمارغان من راسی د سرد دنا قضی الامر الذی فیصله کړی شوی د کار هغه فيه تستفتیان چې دا غي بار کې تاسو دواړو تپوسونه کول وقال ویل یوسف علی السلام للذي اغکستا ظن چی یقین انه ناج منهما چی یقینا دې نجات مندون کړي دې دواړو نا هغه ته ویلو اذکرنی عند ربک رایات کما عند ربک د بادشاہ سره وروای چې دغه شان یو بی ګناه سره جیل دنه کړي به ترکوي جیل کې پروت وي فانساه الشیطان نو هیر کړیو د دنا شیطان ذکر ربه یادول د یوسف علی السلام ربه د بادشاہ سره فلبس فی السجن وخت تیر کړو یوسف علی السلام په جیل خانه کې بضع سنین سو کلونا یو سو کالا وقال الملک بادشاہ خوب وقال الملک ویلیو بادشاہ انی ارا لعلی دې د پاره چې زه ارجو ال الناس واپس لار شم خلق لا لعلهم يعلمون د دې د پاره چې دې پوه شي چې اوسور لوی شخصیت مونږ په جیل کې بند کړي قال یوسف علی السلام ویلی استاد سره دې خوب تعبیر داده تزرعون سب سنین د ابا کرونده وکوي وکال د ابا په در په تزرعون کرونده وکوي سب سنین وکلون د ابا په در په فما حسبتم هغه چې تاسو لو کوي فزروه نو پریزي دل رفي سنبله په وګو داغه کې الا قليلا مما تاكلون مگر لګ هغه چې تاسو خوري ثم ياتي بیا را بشي من بعد ذلك فزنينا سبع شداد سبع شداد وسخ کلونا یاکلنا چې دا کلونه بوخري یا یاکلنا او بخري هغه اهل د دې کالونو ما قدمتم لهن هغه غلا ما هغه غلا قدمتم چې تاسو د مخکنه جمع کړی د لهن دا غوی د اغیلرا ما قدمتم لهن هغه غلا قدمتم چې تاسو د مخکنه جمع کړی دا لهن دغه کلونو د پاره الا قليلا مگر لګ مما لا سن تحسنون چې تاسو د تخم د پاره کې دی ثم یاتی بیا را بشی من بعد ذالک پس دین عام یو کال فیه یغاس الناس چې پاره کې به باران کول شي په خلکو باندې یغاس الناس بارانونه به کول شي په خلکو وفیه یعصرون او پای کې به دای بیا میوه نه چوړی دومره ډېر بشي چې خړې به نشي نو بیا وته شربتونه جوړي او نه چوړي وقال الملك ویلو بادشاہ او تونی به مات را یوسف علی السلام راولی ری ولی دا خو ډیر خاص سره دی چې داسې د خوب تعبیر وېستو فلما جاءه الرسول هر کله چراغله وخت هغه قاصد او استاد قال ویل یوسف علی السلام ارجع الى ربک زه واپس لاړ شې الى ربک خپل مالک ته دی فسأله نو تپوس تیو کا ما بال النسوت اللاتی کله چې تاسو مطالبه کړی و د یوسف علی السلام نه په بار د نفس دا کی قلنا ندی ویلو حاش لله پاکی دا خاص الله لرا ما علمنا علیه من سو مونږ نیو پوښیو او خبر شوی په دی یوسف علی السلام باندې من سو د هیڅ نقصان مونږ په دغه نقصان او د خیانت نه پوښی قالت امرات العزیز ویلو بی بی د عزیز مصر الان حسس الحق اوس ظاهر او سرګن شو حق او یو جماعت د علماء دې طرف ته لاړ دي چې ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب ای دې طرف ته لاړ دي چې دا قول دا د چا دې دار دې زنانه دي او بعض علماء د دې طرف ته لاړ دي چې دا قول دغه د یوسف علی السلام دی ذالک دا د دې د پاره لې علم چې پوه شې دې انی لمخنه بالغیب چې ما خیانت نو کړې د سره بالغیب په وخت نشوالې دې کې ذالک دا خبره مې د دیو جنو کاغذ نه نه وای ليعلم چې پوه شې دا یوسف علی السلام انی لمخنه بالغیب چې یقینا چې ما خیانت نو کړې د سره په وخت نشوالې دې کې وان الله لا يهدي كيد الخائنين او یقینا الله ان کامیابی مکر د خیانت ګرو وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی او زه د خپل ځان پاکي نوایم وما ابرئ نفسی او زه پاکي نوایم د خپل ځان ان النفس یقینا النفس لاماره بالسوء خامخ ډیر حکم کوونکې د بدی الا ما رحم ربي مگر اسو چې رحم کی پای باندې رب زمان هر کله چې د سره مخامخ خبرې وکي قال نو ویلو بادشاہ یوسف علی السلام ته انک اليوم یقینا تنن لدینا زمون په نسبانی مکینن مرتبه والے امین او امانتدارې یوسف علی السلام وی په شو چې خامخا ما پریزین او سره تسپاری قال ویل یوسف علی السلام اجعلنی وغرزوا ما علی خزائن الارض فخزانو دزمکی د مصر باندې انی حفیظ ز ساتن کیم علیم او په هم په تدبیر د خزانو باندې وې د مال حفاظت دا دو صفاتونه ولا ضروری دي حفیظ او علیم انی حفیظ ز ساتن کیم د خزانه بیزا به لګوم نه علیم او ز پوهیګم په تدبیر د دیوانه چې د حقداران سوق دي او نه بربادو نه ضایع کو اجر د نیک عمل کوونکو نیک عمل چې سو کوي اجر ضایع کو نه الله وی دا خو دنیوي بدلی وی ولا اجر الاخرته خامخا بدل د اخرت خیر للذین ډیر غره د دا کسانو لپاره منو چې غي مانونه وروړي وکانو یتقون او دای د شرک او د بهایو نه ځان بچ ساتي قحط راغې تر دې چې د یوسف علی السلام وطن ته مرسیدو ولما جهزهم هر کله چې تیار کو غویل را به جهازهم سامان د سفر د دوی جهاز څه توي د سفر غ سامان ولما جهزهم هر کله چې تیار کو دوی ته به جهازهم هغه سامان د سفر د دوی قال ویل یوسف علی السلام قال تو نی ورا ولی ما تا بخلکم اغرور استاسو من بیکم چې د پلار نه مو دی او د مور نه مونږ دی ابن یمین الا ترون تاسو ګورینا انیو فلکیل ز پورا ور کوم پیمانا پورا پورا راشن ور کوم وانا خیر المنزلین او زخیم د مل مستیا ور کون کو نام فلم تاتونی به کچره تاسو ما تران وسو د غرور فلا کیل لکم نو نشتره پیمانا تاسو لرا عنی زما سره ولا تقربون او زما د ملک وطن تبرا نږدې کیږي نه ولا تقربون مرا نږدې کیږي زما د ملک وطن ته قالو نو ویلو دوی سنراود عنه زردې چې چل بکو عنه د دبارک یا باهو د پلار سره سپ چل ول به تر روانو سنراود زردې چې مطالبه وکوم موږ عنه د دبارک یا باهو د پلار دنا وإنا لفاعلون یقینا خامخا موږ دا کار کوونکیو چې خپل خپلوانو سره سه احسان وکړي په شي په خبره باندې او دا مسله دې دې کې پکاريږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو نو هغه د خپل مال نه بخپل خپلوانو سره احسانات کول مودودی صاحب لیکلی چې دا غد مال غنیمت بیت المال ټول په خپلوانو تقسیمول علماء لیکلی یو خو خپل مال ورکولو او که یو بادشاہ د بیت المال نه د خپل خپلوانو سره احسانو کی دا دغه حق یو دلیل ولسره ور دې ویلو ګورای کنه اجلو بذاتهم فی رحالهم او ګرځوي دا پیسې د دوی په سامان د دوی کې دا پیسې ول واپس کړي لعلهم يعرفونها د دې لپاره چې دای داو په جنیزن قلبو کله چې واپس لاړ شي لا اهلهم خپل اهل ته لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دوی واپس راشي دا پیسې ولې بارونو کې کېږي سامان فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې دوی واپس شي خپل پلارانو فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې دوی واپس شول الى ابيهم خپل والد ته قالو نو ویلو دی یا بانا ای بابا جی زمونږه من امن الکیلو من کړه شوی دی زمونږه پیمانه راشن نه نه منشو کچری آینده دارور زمو سره ته نه لګي فارسل معنا خانا نو لګ زمو سره دارور زمو نقتل نقتل نقتل مونږ په پیمان راړو و انا له لحافظون او یقینا مونږ به یو دل رخام حفاظت کوونکی قال ویلو حضرت یعقوب علیہ السلام هل امنکم علیه آیا اعتبار انکم پتا سو باندې د تبارک الا کما امنتکم مگر لکه څنګه چې می اعتبار کړو پتا سو باندې لاخیه پبار ضرور د ذکی من قبل دین مخ کی یو ځل می دروانه دغه بار کې می اعتبار کړو فالله خیر حافظا الله دې ډېر بهتر دې حفاظت کوونکو نه او هو ارحم الراحمین او دا الله ډېر مهربان دې دا مهرباني کوونکو نه مهرباني خو مورم کوي انسانم کوي پلارم کوي الله په ټولو کې ارحم الراحمین ولما فتحوا متاعهم هر کله چې دوی کلاو کل سامانونه خپل وجدو بدعاتهم وی مندوا قیمت خپل پیسې خپل ردت لهم چې واپس کړی شوی دوی تا قالو نو ویلو دی یا باندې بابا جی زمونږ ما نبغي مونږ لا نور څه غواړو ما نبغي ونزدادو زیاد براړو کې لبغیر بار دیو اوخ ذالک کیلو یسیر دې کې دوه معناګانې یو دا چې دا د اغزامونو قول له دی وی ذالک کیلو یسیر دا پیمانه د آسان په بادشاہ باندې یا یعقوب علیہ السلام وی ذالک کیلو یسیر دا پیمانه دلګا د یو اوخ په بار باندې خپل بچی چته بایلم پوشي په خبره باندې ذالک کیلو یسیر نو کده زامن قول شي نسب شي ذالک کیلو یسیر دا پیمانه د اسانه په بادشاہ باندې د یو خدا بار ورکول غل سګران نخکاری او کدی یعقوب علیہ السلام قول شنا وای ذالک کیلو یسیر دا پیمانه دا بار دی یو یسیر دا خډیر لګ دی بچی چته پدی ویلم قال ویلو یعقوب علیہ السلام لن ارسله چرم نلګم دې ما کوم د تاسو سره حتا تو تونی تر دې چرا کړی تاسو ما ته موثقا من الله مضبوط وعده من الله پنوم د الله باندې نه معنی و موثقا مضبوط وعده من الله یعنی د الله د طرف نه یعنی پنوم د الله باندې د الله پنوم به مضبوط قسم خوري قال ویلو یعقوب علیہ السلام الله والله رب العزت علامه پاسبان نقول چې موږ وایو وکیل ذمہوار دی او چون کې نظر حق وقال ویلو یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچو زما لا تدخلوا مردن کی گئی من باب واحد دیوی دروازینا یولس خسته خسته بچی د نظر نشه وادخلوا وردن شی من ابواب متفرقه د دروازو جدا جداونه وګوره یاد ساتي وې دا مې صرف اسی یو نصیحت درلو کو وما اغنی عنکم نشم بچ کوله تاسو من الله دا مصیبت دا الله نه من شین زربر ژوندې نبی وي مصیبت نه بچی خپل نشم بچ کوله نو څنګه یو ولید ننکو د باد او د اولاد ورکول زموار ته ژوندې نبی سوی وما اغنی عنکم نشم دفع کوله تاسو نه من الله د مصیبت دا الله نه من شین زربر دا صورت مخلاص کو د مخه ها دا ته دور نه صورت هر کله چې ور د نشوي دوی من حیثو د هغه طرفنا امرهم ابوهم چې حکم کړو دوی ته ابوهم والد دوی ما کان نو حضرت یعقوب علیہ السلام یغنی عنهم چې لری کړه وې د دینه من الله د الله تعالی د مصیبت نه من شین سشه الا حاجتن مگر دایو ارمانو حاجت پمانا د هر ارمان نه الا حاجتن مگر دایو ارمانو فی نفس یعقوب فضل د یعقوب علیہ السلام کې قدوا ها چې ظاهر کړو خپل بچو ته یا پر کړو دین لرام وانه یقینا دا یعقوب علیہ السلام لذو علم خامخا خاوند علم لما دا هغه وجنا علمناه چې موږ د علم ورکړو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه لا يعلمون پوهیږي نه ولما دخلوا هر کله چې وردن شول دارونه د یوسف علی السلام علی یوسف په یوسف علی السلام آوا نو زه ورکړو یوسف علی السلام الیه د خپل ځان سره خاو خپل رور ته بنیامین ځان سره کینو قال ورته ویلو انی یقینا چې منا خوک زستارورم فلا تبتئس نو تم غم جنېګه بما کانوا يعملون پاسبانه چې دای کوم عمل کوي او کوم عمل کړي دي ته پاغي غم جنېګه ما اگر یو سړي باندې دغه شان تهمت لګول خو ګناه ده مشوره او د وحي مطابق شو الله ورته ویلی چې دغه شان باندې رور سره کې ثم اذن بیا आवाज کړو مؤذن یې आवाज کوونکی او وی وی ایتو هل عیرو اے قافل والو انکم لسارقون یقینا خامخا تاسو غلاګری دا چې چاواز کول دی لپته نه ودی حقیقت کې وی چې غلا کړی پته صرف یوسف علی السلام لاو چې ما ته الله وی جو دی رور لیو چې زبر له دغه شان سامان کې کېدم قالو نو ویلو دی رونو د یوسف علی السلام واقبلوا علیهم او دای را متوجی شیو پا غیبانه ما ذا تفقدون س شیتا سو نرک شوی دی قالو نو ویلو دی نفقد سوال ملکی زمونږ نه رک شوی دا غ پیمانه د بادشاہ ولمن جاء به او هرغه چا چې راتلو کل پدې سره اهم لبعیرن هغه د پاره به یو بار وی دوه وان به زعیم او زم د دې زموار قالو ویلو دیرونو د یوسف علی السلام تالله قسم نه په الله لقد علمتم بشک په ایتاسو ما جئنا نیو راغلی مونږه لنفسد فی الارض دې د پاره چروانه او کو فی الارض په دې ملک کې مونږ دې ملک لروانی د پاره خو نیو راغلی وما كنا سارقين ونيوم غلاګر قالو نو ویلو دوی فما جزاؤه نو سبوی بدل د دې پیمانه د بادشاہ ان کنتم کاذبین کتا سو دروغجن یی کغلا ثابت شونه بدل به سی قالو نو ویلو دیرونو دی یوسف علی السلام جزاؤه بدل د دې من هغه سو به یوجدا چو من دیشی دا فی رحلیه په بار داغه کې او په سامان داغه کې فهو جزاؤه نو دې بداغي بدلې وساب دې بدلې قالو ویلو دې جزاؤه بدل دې من هغه څوک به اوجدا چې اومن دې شي فی رحله په بار داغه کې فهو جزاؤه نو هغه بد دې بدلې کذالک نجز الظالمین دارنګ سزا ور کوم غلا ګرو تا یعنی ظالمانو ته او سوال پیدا کیدو چې په دې خو یعقوب علی السلام غم جن شو یو غم د یوسف بل د ضرور شو الله وای کذالک کنا یوسف دارنګ چل خوله مونږ یوسف علی السلام تا او دام مولویلو چې تبر پلار خبره نه پکې سلويخ کال تیرې دل ما کان نو یوسف علی السلام لیا خدا خاهو چرانی ولې خپل رور فی دین الملکی په قانون د دغه بادشاہ کې الا ان یشاء الله مگر دا چې خو خشوي دا الله نرفع پور تکو مونږه درجات درجه من دا چا نشاو چې مونږه خو خشي نو په علم او ایمان سره درجه چتو وفوق کل ذی علم علیم او د پاسا د هر یو خاون علم علیم په هشت دې چې الله دې یو عالمی داغه د پاسه بلی بلی تر دې چې خبره نبی لورس نو د نبی د پاسه بیا علیم سوک دی الله رب العزت دی وفوق کل ذی علم علیم او د پاسه دار یو خاون د علم علیم په هشته دی قالو ویلیو دیرونو دی یوسف علیہ السلام ای یسرق کچری غلا کړی دی بن یمین نو دا زموږ سکر ور نه دی فقد سرق اخ له بشک غلا کړي وا غرور د د چر د سکرور من قبل د دین مخکی او بادشاہ ته مخله ولار دی ګره دا د نبی غ حلم او صبر الله خی موږ او تاسو سره کدا سي چاو کړ او سبا مو وسراغ نس سبو کو فاسرها یوسف فی نفسی پټ ساتلی و دلر یوسف علی السلام په خپل کې ولم یبدها لهم او دوی ته سرګند کړي نو او پټ غونتی زړه کې وي دا خبره ګوره پټه ویلې قال ویلو انتم شر مکانن تاسو تاسو د دین زیات یی بدتر یی حال والا بد حال والا یی انتم تاسو شر مکانن ډیر بدتر حال والا یی د دینا ورسته سمو کړو لاغه شان پرې ځای معنا انتم شر مکانن تاسو ډیر بد حال والا یی ډیر بد درجه والا یی والله اعلم بما تصفون دای ورته سرګند وي دا پټ ویلو وی الله خپو د پاسمانه چې دا تاسو بیانوي چرور غلا کړي او کني وکړي قالو ویلو دی یا ایه العزیز اے بادشاہ ان له یقینا دی بنیامین پارابن پلار دے شیخن مشر دے کبیرن ډیر بډا دے فخذ نو نساحدنا یو زمون مکانو په زید د باندې ان نراک من المحسنین یقینا موږ وینو تا د نیکانو نه ته ډېر نیک انسان قال ویل یوسف علی السلام معاذ الله پناهی غواړم د الله پناهی غواړم د الله نه ان اخذ دا چونی سو مونږه الا من مگر هغه چاله را وجدنا متانا قال کبیرهم ویلی وغم مشر د دوی علم تعلم آیا تاسو په نه ینا باکم یقینا پلار تاسو کده خزا علیکم بیشک اغستی د تاسو نه موثق من الله مضبوط وعده په نوم د الله باندې ومن قبلو د دین مخکی ما فرتم فی یوسفا هغه چې تاسو قصور کړو په بار د یوسف علی السلام کې مخکې مم داسې کړو ما دلوي مکوي او تاسو کړو اوس بسکو فلن ابرح الارض هرگز بجدا نشم د دې زمکه د مصر نه حتا یاذن لیبی تر دې چې اجازه تو کی ما ته پلار زما زور سره مخ نشم ملاوله او يحكم الله لي یا فیصلو کی الله زما بارکی وهو خیر الحاکمین او دا الله دې ډېر غوړه فیصله کوونکو نه او نو موږ د غیب لره ساتون کی د غیب علم سره نشتا چې دی واقع شاته سپرات دي خو سرګن داسې خبره واسال القريه التي او که په موږ دی باور نکیږي نو تاسو کده کلی هاغه والو نه کنا فیها چې موږ پاغي کیو دا واقعیا په خشوي والعير التي او د قافلي والو نه هغه قافلي والا اقبلنا فيها چې مونږ د مصر نه پاغي کرا روان شو خپل وطن ته وانا لصادقون او یقینا خامخا مونږ رښتونیو رال الفلار ته دا ټول واقعیا ذکر کا قال ویلو یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم بلکې خیسته کړې د تاسو د پاران فسکم نفسونو تاسو امرنیو کار فصبر جمیل زما د پاره دی صبر خيستا اس الله نږدې د چې الله آیات یعنی بهم جميعا راولی ما تدا ټول ټول براولی بنیامین بمراولی غمشر زوی بمراولی یوسف علی السلام بمراولی انه یقینا شان داده هو العلیم الحکیم دا الله دې په او حکمتونو والا وتولانهم او مخوالو یعقوب علی السلام دا غوینا تذکر یوسف چې ته یادوي حضرت یوسف علی السلام حتا تکون حردن تر دې چې شت بیمار حتا تکون حردن تر دې چې تر انزور شوي او تکون من الحالکین یا شت د مړکی دن کو نام قال ویلی حضرت یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی انما اشکو زخکارکم بسی خپل درد وحزنی او خپل غم ال الله الله تعالی زس تاسو له شکایتونه نکوم چې تاسو تنګي گئے انما اشکو قال ویلو یعقوب علیہ السلام انما اشکو مونږ باندې خیرات وکا یا مان کوي لما وتصدق علينا نرخ کې زموږ سره لګري آیت وکا ان الله یجزی المتصدقین یقینا الله بدل ور کوي خیرات کوونکو ته د یوسف علی السلام زروی نرم شو وحی را لج بس نور معاملې دې سرګندوا قال ویل یوسف علی السلام هل علمتم آیاتاسو پوهی ما پاسوانی فعلتم بيوسف چې کړیو تاسو د یوسف علی السلام سره واخیه او داغ ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې تاسو نه پوه وای پوی دینا ور عذر مولا بیان کو دا د پیغمبر غ اخلاق دی چې کله پوی دینا پته ده چې تاسو کړیو قالو نو ویلو دی ا انک لانت یوسف یقینا تخامخ یوسف علی السلام قال انا یوسف و اعوذ یوسف وهذا اخي او دا زما رور دے قد من الله علينا بیشک احسان کړی دی الله په موږ باندې انه شان دې مَن یتقی سوک چې د الله نه ویریدو او یصبر او صبر اختیار کو فإن الله لا يضيع اجر المحسنين بیشک الله نه بربادي اجر دنه کانو قالو نو ویلو دوی چې کله مکه فتح کا تم کال باندې راغ فاتحانه سس ور سره مشرکانو کړی هر سړی په انتظارو چې دا پیغمبر بس کوي دا الله محبوب راغې او بیت الله ترا دن شوې وی لا تسریب علیکم اليوم ملامتیان نشته پتا سو باندې نن نزي دې کې لاد انبیاء صبر خای وسو طاقت راغله لیکن چا څور سره زیاتې کړي نو انبیاء وسکړي ولما فصلت العير هر کله چې جدا شو قافله د آبادی د مصر نا قال ویلو یعقوب علی السلام قال ابوهم ویلو ابوهم والد دوی یعقوب علی السلام کور کې غنوسو کړوسو لوي انی لا اجد ریح یوسف یقینا خامخاز مما بوین یوسف علی السلام لولا ان تفندون کتاسو پما باندې ملامتیا نو ایجاتل اسوي دمر لری نه پی د کمی څخه بوی لګي اسادی بابا د یعقوب علی السلام دا واقعیا ذکر کوي چاته تپوسو کو غزوی چې توي رک شو چې کله خطب بوی د مصر نه مومي او کله در په خوا کې کوئی پته نه لګي اور ته زموږ مثال د اسمان د پړک دی کله پار شي لاهي کې څه شي وینو داغه خبره کو کله د قدم د لاندې څه شي پته نه لګي وګوره چې الله وحیو کی هر کله چراغ له زیره ورکونکې القاهو اچولیو دا قمیص لاوجی په مخ د یعقوب علی السلام فرتد بصیرا واپس شو د لیدونکې قال ویلو یعقوب علی السلام الم قل لكم ما تاسو لویلینو ای زما بچو انی اعلمو یقینا ز په هیګم من الله د الله طرف نه ما پاس لا تعلمون چې تاسو پنه پويږئ قالو نو ویلو دی یا بانا ای بابا جی زمونږه استغفر لنا ذنوبنا بخنو کم مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو ان کنا خاطئین یقینا مونږه خطا کار تا ته ډېر تکلیف رسول او زمونږ د لاس ډېر جړاګانی کړی نغدانوی جن بخم منا دا د نبی غحل موثق پر ذکر کړي قال ویلو یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربی زر دې چې بخنه به غواړم تاسو د پاره د خپل ربنا وای بچو ته پښمنی وخت کې بدل غواړم اوس دلن غواړم پښمنی چې را پاسم نو بخنه بدل غواړم انه یقینا شان دار او الغفور الرحیم دا الله دې ډېر بخون کې او رحم کوونکې فلما دخلوا على يوسف هر کله چې وردن نشیو دی په یوسف علی السلام باندې آوا الیه ځان سره زی ور کله وبوي والدین خپلتا وقال ویلی ادخلوا مصر وردن نشی مصر تا مخکې وی وردن نشل ته وی ودخلوا مصر نو دا دا غي د استقبال لپاره مصر نه بار وروتي نو چې یو بل سره ملاو شل به راځي چې شیر لورځو وقالت خلو مصر ویلی ور دن شیدی مصر تا ان شاء الله امنین کدا الله خو خشینو تاسو په امن مانی ورفع بویه او پر تکړی والدین خپل للر شي پتخبانی وخروا له سجدا او دا ټول پریوتی وغت په سجده باندې د تعظیم سجده په نور دینونو کې جایز و زمون په دین کې دا ممنوع ده انت ولی فی الدنیا تی کار ساز زما تی امدادی زما په دنیا کې او آخرت او آخرت کې توفنی مسلمن واخل مال را پداسه حال کې چې زم په حالت د اسلام کې والحقنی یوزه کې ما د مرګ نه پس بسوالحین د نیکانو صالحانو سره انبیاء او بادشاہي کړي وخت تخت تاج ته خیرت ورکړي نو ذالک من انباء الغیب وهم یمکرون او دای مکر او فریب جوړون کی د پاره د هلاکت د یوسف علی السلام وما اکثر الناس او ندی ډیر د خلکو نه ولو حرستا اگر کته ډیر هر رسول لري بمؤمنین ایمان وروړون کی وما تسالهم نغواړي ته دین علیه په بیان نو قران من اجرن سمزدوری ان هو نه دا قران الا ذکر للعالمین مگر وی دای مشرکان الله منی او بیا ګور اولیاء دونو غټو مخلوقاتو نم حاجتونه غواړي افا امینو ان تاتیهم افا امینو آیا پامن کی دیشی دوی ان تاتیهم دا چې راشي دوی ته غاشیتون غپټون کې من عذاب الله د عذاب د الله نه او تاتیهم ساعت یا راشي دوی ته قیامت بغتتن ناسا پی وهم لا يشعرون دی پوهینا قل وای هذه سبیلی دی توحید ترا بلل دا لار زمانا هذه سبیلی هذه سو یعنی وهي الدعوه الى شهادت الله الا الله وحده لا شريك له تفسیر ابن کثیر کی وای هذه دا توحید ته د خلق را بلل سبیلی لار زما دا ادو ال الله خلق را بلم دا الله توحید تعالی بصیرتن آیا تاسو دا عقل نکار نه اخلي حتا اذا استيسر رسول تر دې چې ناو مېد بشول پیغمبران دی ایمان وروړو د قومونو نا وزنو او ګمان بو کو دې پیغمبرانو انهم چې یقینا دوی چي دي قد کذبو یعنی قد کذبو بشک دایتا د دروغو نسبت کړي شوی دی د قوم نه طرف نه حتا از استیسر رسولو تر دې چې نا امید بشول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نیمان د امتونو نا وزنو او ګمان بو کو دی امتیانو انهم چې یقینا دوی چې دی قد کذبو دای سرا درو وکړې شول نورا بغه دی انبیاء ته امداد زمونږه فنجی من نشاو بچ بکړې شول نجات ور کړې شو هغه شاته چې زمونږه بخښه شو ولا يرد باسنا نه دی دا قران حدیثا یو خبره یفترا غنی چې د ځان نه جوړ کړي شوی دا ولکن تصدیق الذی لیکن دا قران تصدیق دا کتابونو نه بینه دیهی چې کوم کتابونه د قران نړوان دیو وتفصیل کل شین او پدې کې وضاحت د هر یو شی د دین نه وهدن دا قران هدایت ته ورحمت لقوم یؤمنون او دا قران رحمت دې دا قوم لپاره چې ایمان راړي صلی الله علیه